باب د بیان د جنګې شي یا دا باب د بیان د میدان جنګې شي مراحم جمد ملحمه ملحمه موضوع کتاب ته ویل شي میدان جنگ معرکه او خپل کتاب منا یادو کنه باب الملاحم دا باب د بیان د جنګې شي یا باب د بیان د کر اغزې د جنګې شي ا دې کې مجي ته ویل شي چې دا دا سبا یې ولا ده کنه په جام شي کنه حال کې مډبیر وي سره نه وځي یو څه بل څه سره نه وځي سره تار په تار شي کنه ته به ملحمه ځکه وي لکه تاړه باندې چې سره الفصل الاول نبي هر ان سمکاره لا تقوم ساعته حتى تقتتل فئتان عظيمتان ا دواره تو پی دعوا بیوی مدا بیوی چه سه پرا جنگ نیوی شو امر بکنه قیامت نرسی مرکات مالکی نرکن شرحی لکی چه دا د حتلی صاحب او د امیر معاویه جنگ ته اشاره دو کنه نبی سم تک دا پښنګي کړی وې او دا کنه هاټه ته فتنه وې د مسلمان شو کې دین کې وې کنه دا به پېښېږي د خطري صاحب او د امیر معاویه په میاشت کې کوم جنګ ده دا درې غټې غټې حادثې په تاریخ کې کړه چې ناقابل بیان حادثې دي مسمونه دي پره دا بیان نشي کړ دا یو د کنه خاتمان صاحب د قتل واقعا بیا پسې جنگ جمول جوړ شو بیا پسې جنگ سفین جوړ شو اوله وکړه د حضرت عثمان صاحب وه نو عمر فاروق صاحب وه شو تقریبا دوه لاس کله حکومت یې کړی ده خو هغه څه جلالي سړی و که نه او هغه سیاست او حکمراني داسې وه چې چېرته به که نه فتنه به چګو که ته نه پرې ښوله فور مې سرکوبي کړله په دې باندې په دې باب ډېر سخت و خلک به خو نه وشته که نه او شو ډېر په کرو را باندې کنه حکومت چلوله شو ده هر څه سمبولي بالکل کنه فتوحات روان وي عراق د په واشه فاتحه شو کنه دا د ایران و د فارس لوم دی ودا دا بحرین کسا کنه بحرین و یمن سره په شپات شو دا کنه عراق کسا فارس کسا کنه دا د په واشه فاتحه شو مصر د په واشه فاتحه شو کنه مصر از شام باندې کنه مسلمان ولیون مقرر دي هات عثمان سے پوشا چی کنا سیکو دا اپی کی استادو دا دیر فرام بند حکومت چلی دلو کنا هو ورسیا کنا بیا گربر پر شروع رو دیر دلو پر حکومت سے ایک ازباب یو خود دکنا زیوت حلمو هات عثمان سے دیر بحیا سڑی و زوی کن صبر نوکو خپل ذات بری شکر دیر امتحان دیر صبر نبی چارو خسنا بلکل هغه انتهایی حلم دغه و او بل دغه و پشه ازونه د سپاغون سړی و چې په دې ازونه و دې باندې کړه چې کیمه خپل قبيله ول حلق لګولې وي بالکل په دینه دري سره د دې په کنه دینه د دري دا تقاضا و چې دا سړی مخلص ده او خپل ماده قبيله سړی ماده په دې باندې به کنټرول شکیږي واقعا دا سوچ چې کنه ته معتمد یو حکومت او دا خو بیا په باندې اعتماد ډېر کوي چې ته معتمد سړی وي په ځنه ځنه علاقې باندې کنه خپل عملونه مقرر کړی وي هغه شپ د دې سره چې دته کنه اخر کې مدار دې درشل مخلص ته درشل او دا مچ د خپل سړی دی کنه دا به خیانت نه کو نه څه کنه اندرونی عوامل دا عوامل په دې سره چې د حکومت څخه کنه ا د ه ک ن ا س نقصان پیدا شو او سب به کله بهرني سرچینه جوړ شول په صنعا کې په یمن کې عبد الله ابن سبا يهودي ده اے چې د مسلمان فتوحات ولید د مسلمان ترکې راو چې مسلمان روان دي په دنیا باندې چوکېږي کنه اے په دې شکل دا غیر بلدلو ډېر مکار او سنځ شای وکم یمن نه روغلو مدینه ته د اسلام مسلمان په لباس شه دا دې کا په دې سزا شي لګیا شو د خطسمان څخه په خلاف باندې لګیا شو مدینه شه او مدینه شو سب کرامي هر سب کرامي کن عادي کده نه کنه شخدله او لور لو کله بصره ته لولو عراق په طرف باندې بصره ته په دې لګیا شو د خطسمان په خلاف باندې سزا شي لګیا شو لګیا شو کنه هغه کچې د کله بصره حاکم ته پته ولګی دا هغه بس پر سره وکړو پر سره وکړو چې ته هغه ته پته ګرځې ته مو ته خدای را پټی نه رسېږي بس رنه فور وته کنه کوفه ته لوړو کوفه چې د کله چې زوی مې درو کوفه چې کنه لا هغه به دونه تهور و دغه چې کوم اکثر فتنې چې په عراق جوړي په کوفه بسرا په دې ډېرې جوړېږي کنه دغه ته هډسته د ذکر پېښېږي وچ الکوفی لا یفی کنه کوفی ولا خلق وفادار ندی کنه حسین سے بقیا دو تر جوڑا شلا کنه او د حزمان سره په خلاف باندې محاله دو ته پیرا خلو شو کنه کوفی شا دا دی کنه بیا وشړل شو لوړو کړ دمشق ته هلکه خو د حتمان سره عاملونی په دمشق کنه لګیا شو د خپل نظریه مطابق خلک جوړول جوړول انا بدر کړو مصر ته لولو مصر چې کنه ډېر په یو په چلکی سره لګیا شو دا د ځاو ته ولګل چې حکومت په نظر شي یو کده عاملونه دا دې کډې په کنه په چلکی په یاري باندې لګیا ده او دا ملګری به جوړول سرشنه کړل د حتمان په خلاف باندې دا پر پګنډ چې ټول کنه خپل ارشدرونی لګولې دي کنه او د بیت المال خزانه کنه په خپل باندې لګېږي په خپل باندې خرج کېږي ام سر خلق شیخ نه پیرا زوی وکړلو او بلکې پیرا خلق ته یور کو کنه مدینه تا کنه دا را پټینا شیکل ابدیا نه کنه د عراق نه خاتینه تر ساده مصر نه خاتینه تر ساده ا مدینه خلق زین یې بدلولو نو بدلولو او ډېر نو مې د خطرې سره بوخسلو چې میر ای همیونی د علي بای سره میر محبت ته و د ای همیونی هغه ډېر کرنګول د خلک مصر دې پیرا جتا ته یو رکړه کنه او مصر نه بیا په خفیا طریقه به د مدینه ته رولو مصر نه را کنه خپل ملګریا دي همیونا دي مصر کنه خلک ته یو ته کې ساوره چوا بل ته کې ساوره چوا کنه کده په خلاف باندې چې دا لری شو غړي کنه هذه که خدا سي پیرا کارګر نه وکړ خو بهر ته دي کنه انسان وی دا پروپاګاندا په دماغ باندې خامخ اثر اچوي کنه یو نه دا بیا خو ډېر خلک یې یو بل کړ طرف نه خطینار سي اول کامل په مزر مې کو دا عامل په مزر مې لا کو کنه مختلف شکایتینا جعلی شکایتینا بیا جوړې دل مدینه خلک ته بتل چې تو سه مې چې همي حمایت نو کې سات مې خدا ساملو مقرر دي بهر تکبیر کنه ګړن جارونه شله برملا شله حتسمان صاحب تکنه پاته ولګی دا چې مو په خلاف باندې پیرا مکمل سلسله ونده کنه سو کوشش یا کړلو چې دفاع کنه خونه را بیا مختلف شارې شي مختلف د کې شي کنه پیرا پیرا جټې جوړې شوې دي ا کوشش یې کنه نه را برابر نشو دا څه غړم کړ چې سکو حقوق د خلک د خلک لګیا ده په مدنه شي مدینه خلک کله دا خبره چې کړه د حضرت عثمان په خلاف باندې کنه پنو کای عامل لري کا پنو کای لري کا پنو کای لري کا مروان بن حکم ایمو ته ډېر شکت نه تر زیاده او دا ډېر کنه حیا سړی و ایمو ډېر شکت شکت نه وی او چې کوم د نرا ملون دي کړه حسمان صاحب چې کوم تفتیش په وکړو تحقیق په وکړو کنه بیا به هغه ټول کنه هغه سپرشینا واغه رپټینا ټول جعلی وی سزشینا به کنه په باندې دا کنه عمل نه وکړو کنه دا څه پروپاګاندا به بهر تک دیر کنه خواص ا دې پر پټه باندې غړ دل شو کنه خلک جذباتو ورسته دې تدل دې تل کنه چې د مصر نه وکړه مصالح لشکر په شکل شکنه خلک رولو وسلا به سره دو او د مدینه مې په چلې په د بدرو شه بقیدا برملا ګرځي د وسلې سره ګرځي کنه مدینه مرشه د خط عثمان صاحب کنه حمایت داسې کمزوره غوندې شو هر تلی صاحب ته پته ولګی دا چې دا خو ایمونم خرڅوي کنه ایمو په نوم باندې کنه خلک اته وې ته زه کنه ایمو نوم مې نه وخیسا و دې کنه اته سره مو دا حمایت نشته بلکې حضرت عثمان صاحب ته کنه یا خپل زمنا ور ولر کنه پرې پر چا دې کا کچې ضرورت وتا بیا دې کا پکې رسګه ته سره پرغونه کیسه ا بچون ټول ورل ختمن سه پر بن هغه مقرر شول میرا مخلصین نه چې مدینه شي چې کوم مخلصین خو کنه ا ختمن سه بکره څنګه پر مقرر کړ چې داسې وی چې کنه او د خلک ورې پر کنه دا بلوا به ډېر دلا د شور ډېر دلو غړي به ډېر دلو او دا مرکه دا جنبه کې ټیمه کنه دا به کدره برملا هذا اسمع سيبه تمام بفيرك لكن بديار لرشوة الله سيوريزه فكير نرى باتو او باقاعده دنه په رضا باندې دي او دنه پوس پچات باندې کوم چې کې محافظین دي کنه پوس پچات باندې وی کنه په دا مې شکل د لشکره دی بيدیانه کنه دا سره شون د مصر نه و د شام نه ډیر ور دا خل ډیر ور د وسله سره بیا دې کا د ګون کې ته وروسي یا ګون کې نه بیا سبا سړی کنه کې ته وروسل کنه په دی وړي وروسي هغه محافظین خو کمزوري وي یا خو به نه را به دفاع نه شو کړی یا خو دا هغه خو ډېر دي داس په دیوالو وروسته خزمان څخه پکې شي په تلاوت نو سوچ چا دي کوي که نه اتیر ګر یو بداختی مده وکړو تبیز یې والا و هغه بیبي یې ورمنډه کړه که نه هغه تیر یې په لوښه ونه ویله دا ګوته یې رکاټ کړې بلکل ابل ګل چې ورکوله که نه بل ګل په شا شو که نه هغه شهید شو پکې شي نه ابو یې ویل وارته که نه پرې پښتې به د وچه کړه پښتیا ورموتې کړه ير هو جدا شور غاټ شو پکې شي کنه په مخ به چلو شي په دې محلا شي په دې کو صاحب نه کنه د خلک روډ په مخ په تمې په سرموت کې په زیر ورنه وتل کنه محافظین مخفیز دفاع کې تا کوي شو کنه هر لا ورنه وتل اځه کا دا کېریا سره لیټ کو کنه هر شي سمانه کنه بربود کو کنه اوړه مصیبت سره جوړ کو درې وځه غلاش پرې تو کنه فکر شي که خبره انتظام نه جو خلک خلک سره ډېدل مجھے تک نشپے سب کرا مدینے خلق کنا مستانی هغه ځل کار ورته کندله دا و ځکه شخ کړه و بلکې دنا تاریخ لیکي کا چې او کبیر او کندل نه ا دې کې پر چې د خلک ته بلوي ته چې پاته ولګي چې پکیم کبیر شخ ته کنده بیا شپه نه او بیا کوی کنه توهین به کړه چې ټول د مدینه ته ولا ډاکه و او اسمان کې راځم کې کنه هغه لیک شو دا هو په حال جوړه شولا او خل سره لور نو کنه سره تاس ته توسه نو زن خل دا سه پوتا په دې بلویون چې کیم دې کنه دا دې کا پوتا شوی دې مدینه شه په مخ دې خطرې سره د خلافت کې سره ونه شو چې هغه امن منو شي هغه دې نه پس پیش کړو چې په داسې فتنه شه او په دې کې خیال باندې کنه زه امارت او خلافت نه قبلوم خو په داسې مره فتنه وا وسره کې سره ونه و نو به دې کنه کدنو به ډېر خوشاله شو چې میر اخري پکوي مدینه خلکا ویلو چې خلیفه خو وفات شو خط عثمان خو وفات شو شاهي شو که نه خلیفه خو مشته په چار ده بس هغه یې که خلک سره مجبور کړو که نه په خلافات باندې چې ته بیا مخته کېږې دو دغه شرطه پکې شو چې څه پرې کړه چې کوم بدریون صاحب کرام نیوی روغلی چې کوم په هغه صاحب کرام چې په بدر شي حساب وخت او چې ژوندي پوتې څه پرې چې معتمد نیو کرام د خلافات نه قبلوه هغه په سره ولکنه و اول او بیعت سره وکړو کنه دا یې سره خلیفه کړو هغه بل ویل په دې مدینه شدی عبد الله بن سبا دې دوت دی د جاتې دوت په پړې دي کنه او خطاری څه کنه خلیفہ شو مې مونږ شو دوی مسله چې کدا په موږ دا مسله شې شو چې کله کله خلک دماغ خل شي جذبه مې چې ختم شي به وته وته نو چې دا مې شو که بعد مې وکړ د خدزمان صاحب چې محسن خا جوړ کړل وته چې خلک یې سوچ سره کړو کنه چې دا هم په سشن صاحب باندې آسه سره کړی کنه دا ټول سزشنه وی او ټول کنه اې دې مخالفین او دې مصرونه کنه ا مکرنه چې دا مې باندې خپل امر مين خلیفہ باندې شهید کړو کنه نو سی فورن دا مطلبه شي شو بلکې اې دې خلک یا په زیر و عبد الله بن سبا دې زیر وختو چې د خدزمان صاحب قتل پاتلو کې دې خلاص نو کوشش چې د قتل لشي من خلفت نماز کول ویلې کتل کړو ا کتل پته ولګي په خدا کې سچا کړه دا مطلب یو چې داس نه وی چې په تودا تودا شي کې سال لاندې شي څه کوم په پنځه شي کنه مې په خلوش وي چې کچېره تحقیقات خو اوم شي راول شي کنه بیا اصلي کیسه خو دې مش په لوش و داس نه وی کنه شته دا پړه چې مو غوړې ترور شي کنه اس ګرمه کیسه ده په ګرمه کیسه چې څه کوي راول خو چا چې ورشي دا مطلب ډېر څه ذکر چې قاتل عثمان د قصاص وخست شي کنده ویره قتل کړو کنه ویل خالي ما وزن کولو اوله مصلحت یې دا جوړه شوه هي پاتا کړه چې بوته قتل په لوسرو کې څه چا قتل کړه دا قتل سیف دا سیف کو چې کېته ونه وته دا اته خو ټوله حساب په شه دا ټوله زمنا دا ټوله کنه زمنا په جنبېږي په کېره عبادت دي محاصرات د سیوري ځای کنه هو چې چا چې کنه حرکت کړه کته کړه دا کنه روح نشي قتل کوي له خوابه قتل کوي حتی چې بیبي نه پته وکړه چې ته دا هغه سړی معلوم دي ته پکې شوی اے خو یې خو ته وشله چې دا څه سرنګي نه وي کنه خو مینه نه ورتل پته نه لګېده جواب هغه چې خاطر شي به کنه مجبور ده به بس تا کنه کې احساس نه شو خسنا ځکه چې هغه مجرم هغه سړی پولیس نه ورسي چې کوم قاتل نه کنه ټول خو په ویل نه شي وغاسي یا کنه دا جنبه دغه دغه تحقیقات وړي کنه رګه پلاټه وړي که څه چې کنه د حرکت چا کړه دا لوس چا کړه او دغه سازش چا جوړ کړه دا او څه کې دې کې دایي و کنه سچا چې په خپل حاضر زو را سړي کنه دا نه په داسې کې څه شي تحقیقات هغه ډېر ګونو شي بیا کنه هغه پر دغه مهلت وستو ټیم به وستو کنه او د حقیقت ته ګار مکړه ته ګار مکړه کنه ټیم یې ور کولو چې هدا په خلاف باندې کنه ساده شي په مخ بیا راول شو خطرې ته په خلاف باندې یره په شام شي کنه معاویه دا دې کنه حضرت عثمان صاحب قبیله سره دا کنه هغه د مطالبات پیدا وکړ چې ته دا پښتنه وکړه دا ویش تر چا قتل کو دا ویش خلیفہ چا قتل کو تو خلیفہ شلې سه تو په لور حکومت ته حکومت سره وسیل وی کنه ځکه پته وکړه ځکه د قصاص وخلا کنه یا مطالبه وکړه او دای کنه شاپه دې شي کنه بالکل یا سرګردانه کنه سای په اوس نوې شي اس پاتې لوي ته لګېږي په دا موقع باندې ایسا چې کا حل کړو شو په دې کول باندې دا وکړ چې حزمان سي بجمه ورې ځوا 18 ذل حجا او سن 35 هجری وکړه چې جمعه پر دا وکړ جوړ شو حج نه پس کېدل کا چې دا کې صاحب لري چې خلک ته وکړه چې خاطرې سب مې سره خلیفہ کړو کړو خپل سیر نوستا حکومت په سره سیټ نشته کنه پاتې نو کوه دي کده مجرونه هسې په تیرې وسې سره ګرځي او چاته سنوي خط عثمان صاحب سره په کتل کړو کنه هغه کنه دغه دماغ ډیر خراب کړ په کنه ډیر په غوسه کړل چې دا پته ولګه په لیاخ کې خدمت سره شي سوا دا که خدای خالي پښوا ده کنه پس ته واپس و مکه معلمه ته وروړه مکه خلک ته پته ولا چې دا بي بي کنه من مين ورو پښه مدینه ته ندري میکنه مدرسه حالات تاسو سره ګار دي خطرې سره کنه هلي پښوا دا وکنه عادي کا ده قاتلین د عثمان عاصی کنه پر نور باندې ګرځي خپل نزه او خپل تیرې کنه پر کوي عاصیه ولای څه پښتنه نو کو په دې باندې کنه خلک جمع شو کنه چې څنګه چل دا چې کیسه دا سجو شو عادي کړي تقریر وکړو مقام اعظم شي کنه حال کې ته مکاسه چې کی معاملو د خط عثمان صاحب عامل و ولی هغه و هغه پیرا د حمایت اعلان سره چې زبې ته حمایت وکړي خو چې ته بخته شې او د خبره خو چې پښتنه تنه وکړي بس کې پښتنه نشي کړی کنه بار د مکه خلک ټول کنه ایسه سره کوم شو په دې کې صاحب شي کنه چې دا پښتنه ترته وکړه میږي ته ملي بسره تر ورشلا بسره کنه خلک اځه کا به خلک نه د حمایت وکړي بسره چې کومه بسره عمل وکړه اې د حمایت اعلان به سره وکړلو هو چې کوم عوام یې که نه ټول سره مړ شول یې دې خبرې لاندې سره وکړو که نه یې بصرې حاکم یې په خلاف باندې لښکره ور مخته کړې که نه دا خو څه بله میرمین ده خطرې چې یې په خلاف باندې لښکرې جوړوي که نه یې دې سره منې کوو که یې که نه پر بقاعده لښکرې ولړلې که نه هغه دې لښکر زیوت و او دې دې بصرې چې کوم والي ده که هغه مقابله نه شو کوي هغه په سټ موت شو که نه په سټ وپاشل د خاطر صاحب لښکر په مدې روغلو په یو شدو پیل باندې شرلا پیل به ګرځلا اب سره باندې ټول اب سره باندې عائشه صاحب قبضه روغلا او ټول یک بار کې کړه سره بیا تو کړو چې میر د خاطر کنه خاطر عثمان صاحب یک احساس میر پښتنه کې کنه اتلی صاحب نه ده پښتنه وکړو میر ته په حمایت شي کنه ټول بیا ته سره وکړو اتلی صاحب کنه په دې کې صاحب دې ټول نظر ده کنه کسي یې کنه او باقي دا کنه اطلاع ورکو کنه ارغور یې اطلاع سره کو مصلحت له خبره سره کنه خو لشکر پاتر ترون ده خاطر یې سبا لشکر په خلاف باندې رول لرلو کنه دا شی په خلاف باندې لشکر ولرلو او یې راځي کنه مربت زوی ده هغه کا کنه دا کیم جوړ شو د خاطر یې لشکر ولا دا غوټ لشکر و هغه کا پاتر د خاطر یې لشکر دا کیم ته چاټ په خلکو ترتیب یې تیر سره کو حمایت باندې دوه تاسو لشکرې بالکل سره مخامخ شولې ا مصلحت کې ساره ولې دي بقاعده چې کې مخلصین وي کنه اپ مشن نه وتل او ادوارې کې شاوې سپاوې که حتری صاحب کنه دا نه غوښتا چې دا شته کوم دا سره کلام دې سره وجنګي کای غوا کنه خو حقیقت سره سره دلاره چې کې مسله شون لګیا دي کنه د حج جذب کوي کنه هغه چا کنټرول کول نه شول بیا په دا مقابله کنه عائشه صدیقه مصالحات ته تیار شوله خیر سکنه اکشن سلا خطرې سبا اکشن سو کنه او دا په شکل بقیدا خبره تر وشوله او په کاغذ باندې لیکل ولي کله شوې چې کنه مصالحات ته دواړه به واپس کړي جنگ مې نه کړي کنه چا کې مې معاهده دي کوم شرطي نه په هرتیا باندې کنه ا کاغذ ولي کړو سبا ته به د صحتینه باندې کو ابا کو دا وکړه کنه شپې ده کې خبره کنه اخر ته سره ورسله عبد الله ابن سبا په دې لشکر شي دا د ملګری په لشکر شي کنه ایو چې بیا کې ساخرو په شله کنه یو خدا کوشش وکړ چې سنا باندې کړه ټکراو چې جوړ شي کنه چې د امیر ولا کنه اخر شو د امیر جرم چې پاته په شولا کې کچا په ختم شي نو خدا غا سبو ملکنه چې ته په لستر وخت شي کنه د خطرې شپ د تکیب کیب طرف نه د عائشه په لشکر باندې پکې مو د دزینه وشول کنه از ګره پښې کې ته پاته ولګه چې دا خلک چې مصر دوکاوه دې له سره قاضي نه کې سر د صحت نه کې و دې له کمیر بن حمله وکړه کنه جذبه خاصه په خلک موجوده په مخه بس د دې سره ور شو کنه هغه کنه ګرم جنگ ور شو کنه ایسا دې کا بګه په سر وتا په یډ باندې وتا کنه او د خاص سره وی کچ چا سپی د فتنات تک نه جنگ مش امو لا نشتا نه اتر ته حدیث بلا سره جنگ ورکنه جنگ نشتا پایښ باندې پرې کېم شي دولا ګرځي دلا ګرځي کنه هو ا خلک ته داخل ته ورو چې د خو بقیدا لکه چې د جنگ کې اده کې کمان دی پلو شو خسا کنه و تر وتلی دو کنه جنگ په دینه تیر شو چې کنه دی بایګون تر وتله او ټول د جنگ ولا کنه چې کوم هدف و د دې شو کنه په دې باندې بل ګناه کېدل ا بسره حق کې پیرا په جنت سره کنه ا دې شمو نه پټ کړه دا او ا دې کنه ټول ا دې کنه قرباني جو هغه سره ور کوي کنه تقریبا هغه جنگ وشو درې ورځې کنه ستره هزار لښکر دې سره وکنه په داسې نظر کسون وفات شول کنه صاحب کرام نظر هغه خلک په وفات شول حتی ستر وی چې سمه وفات وی کنه بس هغه یې ښاو لګیدو یې پرې وته کنه سیرې مې وکنه و نه لګیدو پرې وته کنه فایشه سي بکنه چې به پردې نه کړه کنه ته دوی پوتې شولا بس هغه یې شو پرې وته کسره کنه بسره خلک هغه موتیو کا ولور پسټ لوړل چې ته د حتمان صاحب چې کوم عاملون وي کنه عاملون یې کنه موت کړل اي ختم کړل معاویه په شام د راځو کنه هغه صالح بن حنی اخنف دا یو ورول چې دا شام امرت مې توهر کړل او اګه بیاتو خلا دا ابو بیاتو کو کنه دا نه ما ختم نه ما ذکر مې ده اپ جار سر و پاش شو چې انداز ته ولګه چې معاویه کړه په کروه باندې موت امرت نه ولا کوي کنه و پاشو اګه کنه خلاف وکړو معاويه كان هغه مرت نه نو دز بركدلو او د شام خلق كان هغه ادا حمايه شدي نيرا په مصر شادي په شام شادي مكمل دا طرف ده په طرف سا كان او دې طرف نه كان بغيدا وته چې كان خط اسمان صاحب سه پر انتقام دی نو خصلا كان امره اته خلافات دنو تسلیم کوو اته نه بیا جنگ جوړ شو جنگ سفین سفین دی یو زوی نوم دا کنه په دا شي کنه په دا سره تقریبا 30000 لشکار خو دې امیر میا طرف نه ده دې سره حل کنه هڅه سره به چې سمر وکنه هغه سپین مقام مو دا جنگ چې پینا ولا کېدل دا یو به خو دغه سه انفرادي جنگ به و دا یو چې ډال سره کو بقیدا جنگ نو او د مصلحت کوشش روان ده کنه صلح سره کېږي خبره تر سره کېږي کېږي خو د یو مشته خبره تر نه کمې نه بعد کنه بیا ګرم جنگ لګیا شو کنه تقریبا تقریبا یو هفته هغه جنگ و چې پاشه کنه ډېر کنه سبه کرام اشه شهیدون شو کنه هغه جنگ د هغه څه کنه امیر معاویه سره لشکر هغه شکست وخړو او دا سره برداشت وکنه صلح سره وکړه صلح سره وری کړه صلح فاصلح کنه دا سه اجلاس صلح نو خوندور نه وه کنه صلح واخو برنام صلح وکنه هغه ښه دللو او خطیب عادل ورلو کنه دا درې غاټه ټه وکي جوړه شوه دغه ته سره ده کنه تكون بين مقتل عظيمه امير معاويه ده کنه هغه یو ده وادو د حضرت عثمان صاحب ده کنه چې خلیفۃ المکنه مسلمین ده او مسلمون خلیفہ ده ځکه د یک احساس مطلبه که خطری صاحب کنه هغه یو ده وادو چې څه پر دغه مډبیر نیوی جو شامل به قیامت ترسي وحتی یو بس دجالون او چې څه پر دجالون په دې شوی کذابون کنه ا درویزین درجه نیو جوړي د جال مبلغ سیا د دجل کنه مکر ته ویل شي ا مکار خلق تګمن خلق چې زون به کنه سس به کوي به کنه باطل به فسقون به کافر به قریب من سلاسینا چې دیش ته تقریبا ورنځ کیږي او کولم یدم انه رسول هری به دا دوا کو چې د خای په مبارک کا چې سې پر دا دیش مدعی دې نه بوت نیوي په شامل قیامت نرسي وحتى يقبض العلم و چې سه پر علم دی وکنه تیر کړه شو علم به تیر کړه شي علما به مرشي و یو زراد زړه به ډیر شي و یا تکار به زمان و زمرا به سره نږدې شي زمرا د کول یا هو کنه دا مطلب چې دا څه وخت پرو شي کنه اے مهدی صاحب په واشه کې چې ابه د خوشیز مناوي ارحت خوشیز مناوي وکړه دولتینه باډیر وی آرام به پرشي به ختم شي کنه به د خوشي وخت داري چې خپل زر کې تیر تیر شي کنه اته مې په حق ډېر زر کې تیر شي وایي ور فتن فتنه به بیا جواب شي او قتل به ډېر شي اول قتل وهاته یې خرپې ګمال پوتو شي مول ډېر شي فیفیز د مول به بیاني حتی یو همه رب المال من یقبل صدقته د منی به خیر کوي هم دې پره په هم شي به وچوي رب المال لره هغه څه چې څه زکوت کوي کو کنه پر شي به ډېر شي کنه او چاته به ژوند خوند ور کوي کنه وحتا تطلع الشمس من مغربها ورمسکه چې بار طرف نیو خطر یې فایده تر چې کله بار طرف نو ورمسکه روخېږي او وراه الناس خلق ویني عملو به ایمان دروي ټول خو فذلك حين لا ينفع نفس ايمان هذا بهغه ټیمي چې نفس به کنه ایمان پیدا نه کوي لم تكن امنت من قبل چې مخ ایمان نه وروړه کنه هیڅ که ایمان دروي کندا ایمان به پیدا نه ورکي او که سبب کې ایمان یې خیرن یا به شي کنه په ایمان چې څنګه کمال نیوي کړه او هیڅ کله یې ټول دې سبب بعد کنه او دې کله په نه کمال به دې برید کو کنه دا به کله پیدا نه ورکي ولا تقوم من ساعته او قیامت په ودرېږي وقد نشر جارا نسبهما هر بل کې چې دوی کسې به کنه کپڑا سره رنګ کړی وي بین په خپل میول شي دا به ا د وشتونه نه جوړې وي کنه غټي وشتونه نه نه علم وشاره چې دې سپلوي به کنه به وشتونه او چا دا تفسیر کړه کړه چې سړی به دمر پریشي وي کنه چې دا کیده به وشته سپلوي ته به چا راسي کنه دمر دې وشتونه پریشي وحتی تو قاتل ترکا او چې سپره تو سي ترک سره جنگ نه وکړه هتوک نه مراد ده کنه ا د یافس ابن نوح ولا نسل په دې مخ باندې هغه ډبره ډبره هغې شوي که نه ا دې کوم سره به چې تاسو پر جنګ نه وکړه امر قیامت درسي وعنو قال قال رسول لا تقم ساعتو حتى تقاتل خزان خذ او کرمان چې تاسو د سپر د خزو یا د کرمان سره جنگ نه وکړه خوزستان او کرمانستان دا غشوي دي که نه دا جنګي ده هم روجي د سره مخې ولا خاطيه فتس الانوفه او د پلې پېدې ولا دي و د وړې سترګې ولا دی بجوم له میجان مترکا و دې مخینه په شان دی کنه ډباله کا کنه کنګلې وندې دي او نه عالم مشور رواه البخاري وفي روايه له عن عمر بن طالب هراز وجود چې تپړې مخې ولا دی دا جنوسه کوم دې کډو دا جنوسه کو وریا دوه ختم ها کبریا دې چې ته ګندو چې وانو قال قال رسم لا تقوم ساعتو كم قال قسم لا تقوم حتى يقاتل المسلمون على اليهود مسلمون بيهود سره وجنگيږي فيقوم المسلمون بیا بیا يهود باندې مسلمون غلبا مې کړه مسلمون به کړه يهود قاتل کو حتى يحتب اليهود من وراء الحجر وشجر يهودي به پټېږي کنه د کونی ورسیا او د ونه ورسیا په پرې به کنه پناه وړي فيقول حجر وشجره او نه را به کنه ونه بیان شي پټوله نه به کوړه پټوله شي کنه حرکت دا دی کې کار منا کو دا دې چنده کې کار کنه چې حکومت نه به تشوی چاک پټي راوي ده کنه دا به چې څه کنه فلا ور کوي چې څه ولا چې څه مناسبت یې سره ولې سره ده وانو قال قادرسم لا تقوم ساعته حتى يخرج رجل من قحطان چې څه په سړی نیول تر دې کنه قحطان قبيله دا په یمن شوه چې کوم کله کوم دا درکره کښتا نسل ده یسوق الناس بعصاه او ټول خلک به کنه په لوړ باندې شړی دا معنی چې ډنډې په سر به حکومت نه کو ټول خلک به د تابع وي کنه ډنډې په سر به حکومت کو اجبر حکومت وی کنه چې څه پر کنه پابو نه خنی وتر شو امر به قیامت ترسي وانو قال قسم لا تذب الايام والليالي دا شپه نه مرته لري حتى يملك رجال رجلون دا منا چې انا من شان شوکت ولا چې کنه ادب دبه ولا د جبر ولا کنه حکومت ته بیا نه چې ته قیمت نه پرسي کنه بیا کسرا په مندرو نه غره وقیصر وقیصر هلوک شو روم بسا وقیصر لږه هلکن نه به هلوکېږي وسم ملائکه قیصر بعد ودره بعد به قیصر نرسي ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله اذا شام ودرم خزنه بد الله قد يشتسم درشي دا په شوګیا وکړه او دا خبره وکړه وسمن خربا خدا جنگ کې دا چالو نه چې جنگ دغه یو چال ده کنه په ډېر کې سړي وکړه دا وکړه سمن ثبت نه سره کنه کنه خدا کې صاحب په شروع نه نقل کړه وعن نافع بن عتبه قال قال رسول تعزونا جزيره العرب توس په جزيره العرب نه کنه غزو کې سحمخه انا بس ان باش هو كان زيوت من يقول خو مكافات خشوره د قیامت نه مخته چې شپږ خبرې دا شمېره ګڼای موت یو د مو مار ده ثم فتح بیت المقدس بیا د مقدس سره فتح ده دا به فتح کېږي عمر فاروق په شکل فتح شو ثم موتان دنه بعد به یو بوي یاخذ فیکم آیا په توسه باندې کنه ارلګې دي کقواس العنم لکه کنه هغه مراد و بو دې کنه یو زم یې خاص یو مرض ده په دې ځای مې باندې لګېږي که نه بعد چې ورلاک شي بیا نه پوتې کېږي نه بیا فورا کله پښې وټه کوي که نه دا مرض به په مسمون لګېږي دا تعاون ته اشاره ده تعاون امواس امواس د شام څنګه د یو ښار نوم ده عمر فاروق صاحب په واښه که نه دا ځکه په دې اوله اوله دا به بودو چې مسمون یې په ښار باندې لګولې وه که نه دا غنه په یو ورځ باندې 70000 خلک نه په یو ورځ مړ شو ده 70000 خلک په دې مرشه ثم استفاده المال اذا بعد مول ډیر ډیر به مسمو شه مول سار ډیر شي حتى يعطى الرجل 100 دينار سيد رسول الله شپې ورکول شي فيزل ساعت نه په مروار وی کنه چې دغه به چای خرچاره کوي به متصدی پیدا کوي سل دینار وکوي صحیح خبره کو چې دا د حلب څنګه د شهر نه مې ذکر عامه قاضي کده او د به قاضي کده فيخرج يوم الجيش من المدينه ته اشار نه به د چپ بيت المقدس ته دینه به کنه خلق المسلمون روزي له من خيار الارض يوم اذن چې هغه کنه په دې ورې د شکنه په ټول خلق کې بهترین خلق مقرر کول شي فاذا تصابوا چې کله سره سپینه سره جوړ کو د کاله ته روم خلو بینه بین الذين سبوا منا دا ایټ حکومت چې به دي کنه روم در خلافه وکنه او په خیر سبا کنه بیا د ارمیل سره سي کنه او دا به د قیامت علامه وي کنه چې بیا فتح کیږي او قیامت په سر دجال په سر نه کیږي بیا دا به کنه قسطنطینیه فتح کوي قسطنطین بادشاہ وکنه ایته منسوب ده کنه هغه دا چې شاد جوړ کړو کنه په 330 اسوي شي کنه دا غشاره هغه بوت کړل او بینهم یکتسمون غنایمه مسمو چې کله ویر شي کنه او دغه فتوحات من وکړو به بریتا غنیمتینو ته سمي او قد علی قصیب بزیتون زیتون په ونه پر وتیره کله کې کړی وي بغام وي ان صاحب مسیتان شیطان می یو کنه اوز ولګوي چې ان المسیح قد خلفکم فی علیکم مسیح د جاله ته څنګه په کبیره شو څنګه نارو کنه اپو دې شو دا تو دوته لګي سیر کړه د جاله وته لدا فیخرجونا مسلمان به روزي وذلك باطل خدا د دې کنه اول به باطل وي اسه افاد وي فاذا جاء اسامه چې کله د لشکر شام ته روشي خرجا به به پدا مو شکنه ا د جال روزي دا بر جواب سي فبينهم يعود القتال دې به کړم سمو ته یاره کو قتال لپاره يسوون سپوا سپینه به سره برابروي ادا قیمت صلات او مزګار ټیم وکنه المزه ته یې راي دوشي ا مهدي هو لشکار به جوشوي مهل کنه ا چې خبر دي کړي سارو لو کړ سلیما شي سلام نو شي کنه بیا به توي کړي ته امیر ته وکړه ته د فای په همباري کنه و چې نه ته د مسلمان امیر یې کنه دار مستو وکړه په دې کښ مکه شه بهر تقدیر ا مهدي به مجبور کو اول مې هغه وکنه هو نه محمد په عیسی سم کنه دوته مجاز ده کنه چې به مت نه عالم نه مت نه بدای کو نه کنه فاذا را او دو الله ا د خدای دشمن یې کان چې دجال چې خبر شي چې عیسی وګړه ده کنه آیا چې ویني زابه یزو سره خپل ولې کېږي ډنګرېږي به کنه کما یزو بل مرخ فی الملک څنګه چې ملک په یبه شو ولې کېږي کنه فلو ترکول زابه کایسه دا څه پرېږدي اسنه وتی کنه بیا به ولې کېږي کنه هغه من حتی یې کې مړ بشي ولكن يقتله بكنا بيده على بيده سالسا قلوب من كان اغمى الزلوي